الله الرحمن الرحیم باب اسرار الزکوة دوم جلد کی بیا دو شعین نور تفصیلات را درومی دالت آسی مختصر مختصر لاغلی باب اسرار الزکوة دا باب د په بیان دی اسرارو دی زکات کی دالته ذکر دی زکات تا خو مراد ورنا مطلق انفاق فی سبیل الله دا او انفاق فی سبیل الله گن شای انواع دی د الله تعالی په لاره کې خرڅ کولو ګڼ شیطې دي، انواع دي، خو په هغو ټولو کې اشرفه نوع هغه زکات ده، نو دې وجې نه د انفاق فی سبیل الله نه تعبیر بیا په تا سره کړی ده، په زکات سره کړی ده، نو په دې باب کې اسرار د انفاق فی سبیل الله بیانوي چې د خدای په لاره کې ورکړه. او د خدای په لارې کې الله رضا دپاره خرڅ کول د خپل مال نه خوا که هغه فرضي زکات وي که صدقات وي واجبه وي که نفقات وي د اهل و عيال يا مقصد دا دی چې نور معذورين و يا مقصد دا دی چې په تنګستو خلکو باندې هسې تبرع وي دا ټول بيا په دې کې چې کيږي هر اترونو باب اسرار الزکاة اذا تضرع المسکین الی الله فرع باب الجود الالهی اصل خبره دائی شاه صیب وائی چه کله یو مسکین وی دته حاجت پیښ شی ضرورت یې راشي نو دا مسکین الله تعالی ته به دس به دعا شي یا قالاً دعاګانې وغواړي چې خدای پاکه ما دا مشکل پکې حل کړې یا که په زبان قال سره نه ووايي کنه خو د ده حالت هغه مقصد دا دی چې د دې خبرې باندې پویا وي چې ده الله تعالی نه د دې حاجت دفع کول او د دې ضرورت دفع کول هغه چې دی غواړي نو چې کله داسې وي نو بیا د ده دا دعا په زبان حال یا قال سره چې کومه وي دا هغه د الله تعالی جود د الله تعالی هغه سخاوت دا په یوه پیله کې چې د ډالرو او د مقصد د هر څه روپیو سجده کوي او سر یې غورځوي. نه نه د دنیا کار له پاسه د یو نظام او د یو منصوبې ماتحت دا نظام الله تعالی روان کړی دی نو ایغه بیا الله تعالی د یو سړي په زړه کې دا الهام وغورځوي چې ته مقصد دا دی چې لاړ شه او د فلاني سړي يو مسکين هغه مقصد دا دی چه تضرع وکړي الله تعالی طرف ته نو هغه دي الله تعالی هغه وجود الهي چه کومه دروازه ده هغه وټکوي اعلم ان المسکین اذا عنت له حاجة په دې خبرې باندې ځان پوه که چه کله يو مسکين ته حاجت پيښ شي وتضرع الی الله فيها او بیا دا مسکين تضرع اختيار کړي په طرف د الله تعالی په دې حاجت کې. بلسان المقال دا تضرع په لسان المقال سره یی او الحال یا په زبان حال سره یی قرع تضرعه باب الجود الالهی بیا وټکی تضرع د ده هغه دروازه د جود الهی هغه څه چی وټکی و ربما تکون المصلحة او ډیر کله ته بیا مصلحت په دی کی پروت وی ان یلهم فی قلب ذکی چی الهام وکړای شی په قلب د یوه ذکی کی ددی خبری ان یقوم بسد خلته یو نیک سړی په زړه کی خدای پاک الهام وغورځوی ددی خبری چی ته پاڅه او د ده هغه خلت او حاجت ته ته بند که فاذا تغشاه الالهام پس پټ کی دلره پټ کی او شامل شی ده ته ور الهام هغه الهام الهی وي چي يو نيک سړي ته هغه راشي او د ده حاجت پوره کړي کله مقصد دا دی چي د هغه عالم مثال په صورت کي يعني مقصد دا دی چي يو غيبي امداد وي او يو نيک سړی وي چيرته مخکي ته شوی خو هغه هغه خدای پاک متمثل کړي په يو صورت سره وشي وي داسي بيا راغی څوک پس پيسې راکړي چي اخوا ديخوا مي کتل بيا هيڅ نه وو دا د مجاهدينو او د داسي نيکو خلکو په حق کي ډير واري ته داسي څه سړي دي مشاهدات کړي دي. خو چې بیا مې کتل بیا هیڅوک نه وو. فاذا تغشاه الالهام پس ده را پټ شي بیا هغه الهام دې نیک سړي لره وانبعث شجی او دی هغه ته مقصد دا دی چې چیت شي برانګیخته شي وفقه دی په پوه شي رضی الله عنه خدای پاک دې دنه چه شي رضی الله عنه خدای پاک دنه بیا په دې شي راضي وي دا په دې هغه کې ډېر دي، د دوستانو کې دا ډېر دي، ښه، دا چې وي مینه ته تلي که نه، یو بل حالت نه سره خبر شي که نه، غیباني هغه خبر نه وي، څه هرې ورته څي په دې هغه بالښت لاندې څه پیسې میسې وي، خو یا ټول تشکیل ټکي ته تېر شي، ښه جي. وسألني مسکین ذات یوم فی حاجة اضطر فیها، او ما نه خپله دا استاد صاحب خپل واقعه بیانوي، صاحب کشف الهام استاد صاحب، او تپوس وکم مانه سوال وکه یو مسکین ذات یوم یوه ورځ فی حاجت یو حاجت متعلق مانه سوال وکه چی دی په هغ حاجت کی سو فیصد مضطر وو او مجبور شوی وو غریب فاوجست فی قلبی الهاما نو ما په زړه کی الهام محسوس که محسوس کاومی بلکل چی هغه د الهام روان ده راضی په ما زړه باندی فاوجدت فی قلبی الهاما یامرنی بالاعطاء چی هغه ماته حکم کاوه په اعطاء چی ده ته څه ورکړه ویبشرنی باجر جزیل فی الدنیا والآخرة هغه الهام ماته ددی خبری بشارت راکاوه په اجر جزیل سره په دنیا او په آخرت کی چی په دنیا او آخرت دواړو کی به بیا تاته اجر جزیل وی فاعطیتو نو ما هغه شی مسکین ته ورکړ وشاهدت ما وعدنی ربی حقا او ما مشاهده وکړه د هغه چی کوم ما سره رب وعده کړی وه چی تاته به په دی دنیا او په آخرت کی بیا اجر جزیل وی شاسی وایی چی ما د هغه چه وکړه مشاهده وکړه خو دا خو نیک خلق دا خلق خو پوهیږی مونږ غوندی خړمښی ته څه پته لګی ها البته دونه هر سړی ته احساس کیږی چی کله داسی د یو مسکین حاجت سړی کله پوره کی او ده حاجت چه هغه دروازه دی جود الهی ټکوله او بیا الهام ر ولاړ سو او بیا الهام د ډیر خلق وکنه خو هغو ټولو کی دی ما زړه اختیار وکړ چه په ما زړه راتو په دی ورځی باندی او بیا هغه اجر ظهور دا ټول بمرء منی دا دی ما مشاهده وه یعنی ما په سترګو باندی کتل ما مشاهدتن ما باندې دا ټول حالت خدای پاک منکشف کړ چې لیده مې چې هغه دا دروازه د جود الهی یې وټکوله الهام راغی او د ګڼ خلق ناستو ټولو کې ما په زړه باندې هغه الهام ما زړه ورپاره مختار کړ او بیا مقصد دا دی چې ظهور د اجر یې او دا ټول شی نه دی وایي چې وکل ذلک بمرء منی دا ما څه کول دا لیدل وو شاه صاحب د خپلو الهاماتو او مکاشفاتو باندې خپل وړې وړې رسالې شته دي خوش تصوف کی ښه جی نمبر ایک بل دا خبره یی ربما کان الانفاق فی مصرف مظنتا لرحمت الله او ډیر کله تا دا انفاق فی مصرف په یو مصرف کی انفاق فی سبیل الله دا مظنه او هغه احتمالی جای د چا وی رحمت الهی وی لکه مثال په طور باندې کله ملأ اعلی دې یو شي مقصد دا ده چې اجماع کړي وي په یو شي باندې چې مثال د فلاني ملت عظمت پکار ده او په دنیا کې رایج کول پکار دي لکه اسلامي نظام نو بیا د هغې په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو وار درې سوه اوښان بیا دوه سوه اوښان بیا درې سوه اوښان سره د چا ساز و سامان هغه اشرفیو هغه وای آ داسې ده چې حضور صلی الله علیه وسلم هغه کې اړولي چې که عثمان دې نه بعد هیڅ مقصد دا ده چې انفاق نه وکړي فی سبیل الله بیا دپاره جنت څه ده واجب ده نو داسې په موقع باندې نو دا مس داسې انفاق فی مصرف نو دا هغه مسجد نه جوړه چی چا دپاره رحمت الهی دپاره ولی هلته د دی ملت امداد کول هغه باندی مقصد الله تعالی راضی کیږی او ملأ اعلی هم چی وی دهغه پسند وی نو دا د هغه رحمت الهی دپاره چی جوړ سی مظنه ربما کان الانفاق فی مصرف مظنة لرحمت الله وربما کان الانفاق فی مسند آب مرحوم ګاڼه سی او آب د رحمت الهی یو مظنه وی او آب مرحوم ګاڼه سی وتکون تمشیته یومئذ فی الانفاق او وی با تمشیه د ده او تګ د ده په دی ورځی باندی په هغه انفاق فی سبیل الله کی کغزوة العسرة لکه هغه غزوة العسرة چی کومه خبره می درته وکړه وکما اذا کان ایام قحط یا لکه مثال ایام د قحط چی وتکون امة هی احوج خلق الله او يو امت وي يو ټوله وي چي هغه احوج دي خلق الله وي ويكون المراد احياءهم او الله تعالی دي هغه حيات اراده کړي وي او د چا په ذريعه سره يعني د چا ته خدای پاک توفيق ورکړي او د هغو خلقو امداد وکړي نو دا د هغه يعني دا سړی بيا چه وګرځيږي دا خلق بيا مرحوم وګرځيږي مرحومان ښه دي وبالجمله فیأخذ المخبر الصادق من هذه المظنة کلیة حاصل او خلاصه د خبرې دا ده چې بیا مخبر صادق وګرځي یعنی حضور صلی الله علیه وسلم وګرځېد او د دې مظنې نه یوه کلیه جوړه کړه دا خو هسې مظنه د رحمت الهی وي په داسې صورتو کې مقصد دا ده چې امداد کول دا خو مظنه د رحمت الهی وي خو بیا مخبر صادق ولګېد او دې نه یې څه جوړه کړه یوه کلیه جوړه کړه حبیبی لمن تصدق علی فقیر کذا و کذا او فی حالت کذا و کذا تقبل منه عمله چی مثال بار بار راغلی دی چی چا داسی حاجت مند سره امداد وکړو نو خدای پاک به ورسره داسی امدادونه وکړي خدای به داسی رحم په وکړي عمر به یې زیات شي رزق به یې زیات شي ګناه به یې معاف شي ده نو دې نه بیا حضور صلی الله علیه وسلم څه جوړ کړو کلیه یعنی کلیه یې ورنه جوړه کړه او په مختلف الفاظ مبارکه ورسره هغه کلیه بیا چه ده بیان کړې ده. فیسمعه سامع بیا یو سامع دا واوری وینقاد بحکمه بشهادت قلبه او بیا د مخبر صادق هغه حکم منقاد سی دی د صمیم قلب نه د زړه میز نه فیجد ما وعد حقا بیا دی موندی چی کوم ده سره وعده کړی شوی وی چی په دی باندی به دا دا ثوابونه یی هغه بیا دی حق میندی دریم نمبر انفاق انفاق کی بل سیر او راز څه پروت ده انفاق فی سبیل الله کی آ دا ده چه دوه رزیلی غټی رزیلی چه هغه بخل ده او حرص ده هغه علاج دا په انفاق سره کیږی او هغه خو خامخا د نفس نه چه دی باسل پکار دی ولی صرف ګوره د بخل او دا حرص دا نفس انسان خو چه که حیوان سره بدی لګی دا بخل او حرص ګوره تاسو نه وینو چی مقصد دا ده چی دوه غواګانی یی یو ځای وتړی هغه پمبی کی ورته خوراک واچوی یوه یی خوری هغه بلی ته ښکر ورکوی مالک ورنسی یو شڼ ورکی کنه چی بیخ تی وخیزه دغه ته به خوری ولی هغه به یی نه خوری نو دی بخل کئی او څه کئی حرص کئی بد یی لګی کنه په سړی باندی که دواړه یو ځای په لګیا یی دا نه کئی نو بیا هغه ته غصه سړی ته نه ورکولی نو دا یو فطری شیونه دی یعنی مقصد دا ده چی دا بخل او حرص دا چه دی دا مذموم صفات دی دا چه دی مذموم صفات دی اوس مو خوښی ده که بخل کو او مقصد دا ده چه دی دا بلکل سخاوت کو او هغه ورته وایی نه هر بخیل د خدای دشمن ده ولو کان زاهدا هر سخی د خدای دوست ده ولو کان فاسقا اوس نو دا بخل چه کوم دی دا یو مقصد دا ده چه ډیر مذموم شی ده دارنګه دا حرص چه بس هر شی ما بس هر شی چه کړی ما او ځان ته راټولی کنه نو دا مقصد داده چی ما او دی دواړو مذموم بیماری ګانو علاج ا په انفاق کی پروت ده ا په چا کی انفاق کی ده الانفاق فی سبیل الله تعالی علاج البخل والحرص د انفاق فی سبیل الله دا علاج دی بخل او دی حرص ته اول نه زور غواړی په پوه شوی چیرته لس روپی لا چوره صدقه کړی کنه زړه به دی سم پړسیږی خو دا خو ملکه جوړیږی دا ورو ورو بیا ورسره سړی چه سی عادت شوی اول نه خو چې په ځان باندې دې وخت چې په بازار ته تلای سپین دې وخوړو چې وایي دولس روپۍ مې ولګولې دې نو چې ماښام راشي دونه بد مخ په دې نیولی وي که نه ملګري به وایي نه څه در شوي دي څه شی دي یاره سړی وایي پرېږده وایې کیسه یې مه کوه او که نه بس مونږ وایي قرار نه شي بازار ته وتو او ډېر داسې وي چې دونه کله عجیب وي چې له بل ځای نه ځي که نه او که سم وکړي په خولې باندې اوبه وغړوي چې بیا راشي بیا یې مقصد دا دی چې هلته او داسې کې په خولې اوبه وغړوي چې په لارې کې هېڅ په دې خبرې باندې پوهېږي چې د حب د اموالو او شح په دې او بخل شدید په دې اموالو باندې یضره دا نفس ته چکه ضرر ورکوي ډېرو کمالاتو نه به یې سړی چکه دا کوي نه دا پرېږدي ویصده عما هو بسبیله او منع کوي ده لره د هېڅ شي نه چې دی په کومې هغه باندې روان ده ډېر کله ته دا حرص او دا بخل دا د ډېرو کمالاتو نه مانع ګڼي چی کلی کی څوک یاد یاره پریدوه هغه یو خپل کار ده خو اس غریبانو شه پکیږی که موژ خدای دی وی وساتی کنه غریبانو شه پکیږی موژ نو ده سخاوت ډیر لوی صفت ده دا ډیر زماین پټی ده بخل کنجوسی دا دونه بد صفت ده چی ډیر صفات پکی عام پکی دی سه جی سوچ پکی وکړو علاقی په سطح باندی دغسی وی. اوس یې تاسو خپله خوښه ده وربما تفتنت النفس بأن حب الأموال والشح بها يجره ويسده عما هو بسبيله فيتأذى منه أشد تأذن داسې په ده زړه کې زړه باندې بد آثار کوي چې هغه نه ده ته بیا تأذی ملاو کېږي ولا يتمكن من دفعه او دای قادر نشي ګرځېدلی د دفع کولو د دې مرضونو نه الا بتمرین مګر په مشق سره علی انفاق احب ما عنده بیا به دا څرنګه لرې کړئ چې کوم شی ده خواته محبوب وي د هغه انفاق به کوئ د هغه انفاق به کوئ ورو ورو ورو ورو بیا به یې دغسې هغه مرستې چي زایل شي فص لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون فصار الانفاق فی حقه انفع شیء نو بیا وګرځیږي انفاق په حق د ده کي انفع د ټولو شیونو داسې سړي په حق چی بیا له ټولو نه نقلونو او دغو ټولو نه بهتر څه شی ده بیا انفاق ده ولولا الانفاق او که انفاق نه وی لبقی الحب والشح کما هو نو هغه حب د مال او شح هغه بخل هغه به په ده نفس کی دغسی پاتی شی نو چی پاتی شی بیا به سبا دی هغه فرضی هغه فرضی هغه واجب صدقات چی کوم دی هغه به بیا دی نشی پری کولای فیتمثل فی المعاد شجاعا اقرا چه به دا متمثل کیږي دپاره قیامت په ورځ باندې شجاعا اقرا هغه مقصد دا دی چه ماران داسې ماران چه کثیرة السم وي ښه زهریله ماران به بیا د دې خپلو حینو ورته جوړ شي او مقصد دا دی چه په دا خولې خولې به یې وایي چه مخکې وروسته ولې دې مقصد دا دی چه مونږ جمع کولو او بیا دې الله تعالی په لارې کې خرڅ کولو نه او تمثلت الاموال زارة فی حقه یا به د اموال داسې متمثل شي چې دا به د ده په حق کې څه وي ضرر ورکوونکي وي وهو حدیث چې هغه حدیث کې راغلي دي بطح لها بقاع قرقر ښه جي چې دا یعنی القی لها یعنی لاجلها قاع صفا ځمکې ته وتړایي داسې چت وي الچه میدان نو دا به مقصد دا دی چې یو ښه مځکې باندې مقصد دا دی چې څملاو شي او دا حدیث مبارک اوږد ده خوئ ځمکی باندې به د صاحب مال څه ملاؤ شي او بیا به د ده مال غټو غټو اوښانو او بلاګانو په شکل کښې راځي او په ده باندې به خیژي او پښو لاندې به یې څه کئ مزي را مزي نو دا به دا ټول نتائج د چا دي دا د حرص او د بخل نتائج دي او دې قول دې باید قرار ته وګوره والذین یکنزون الذهب والفضة چې زه به فیضه جمع کوي او بیا یې الله تعالی په لارې کې ورکوي نه الله تعالی نو په دې باندې به د دو هغه مخان فتکوا بها جباههم و جنوبهم دا به مقصد هغه ورته ګرمول شي او څه به کېږي په دا غل به شي چې هغه صدقات واجبه په اوس هغه نه اخلي ښه جي نمبر یو بله خبره ډېر کله ته دا انسان که مال ورک کی کنه نو دا له هلاکت هم چکی محو کی په یعنی دی مؤمن کله اهلاک شی مال سره چه مال خو هلاک شی خو هلته ده ته څه هلاکتونه روانی هغه بیا په دی سره چکی محو کی یعنی دا انفاق فی سبیل الله دا سبب دی رد آفات وی کله څه آفات مصائب سړی ته روانی نو چه هغه مقصد دا ده چه تصدق وکی نو هغه مصیبتونه هغه خدای ورنه چکی رفع کی عالم مثال خو بس قریبه ده چه هغه واقع شی نو هغه صدقات وروخیژی نو هغه سره چه وکی کمه کوستی غونی ورسره وکی هغه دالی زوری په تیر شی بصدقاتو وربما یکون العبد قد احیط به او ډیر کله ته داسی وی چه یو انسان په هغه باندی احاطه وکړه شی وقضی بحلاکه فی عالم المثال او فیصله وکړه چی د هلاکت کی د په عالم مثال کی فاندفع الی قتل اموال کثیرا یدیک مقصد دا دی چی پاسی او برانګیخته شی په طرف کی بذل د اموال کثیرا او ډیر مالونه خرڅ کی الله په لاره کی وتضرع الی الله هو وناس من المرحومین او بیا عاجزی وکی الله تعالی طرف ته دی هم او داسی مرحومین خلق طالبان علماء باندی او مدرسه په صدقه وری او مقصد دا دی چی کمری جوړی کی طالبانو ته او څه نو هغه ورته دعاګانی وکی ختمونه ورته وکی فمحا هلاکه بنفسه باهلاک ماله نو دی خپل هلاکت محوه کی په خپله په اهلاک په چا سره مال سره مال هلاک کی خو په دی سره هغه خپل هلاکت څه کی محوه کی او هغه ختم کی وهو قوله صلی الله علیه وسلم ادا دا مقصد دی حضور صلی الله علیه وسلم دا لا يرد القضاء الا الدعاء چه نه رد کئی قضا لره مگر دعا ئې رد کئی دعا قضا چه کئی رد کئی ولا يزيد في العمر الا البر او په عمر کی زیادت نه راولې مگر هغه بر چه کوم دي هغه نیکی ګانی او خصوصا بیا والدینو سره حسن سلوک دا په عمر کی چه راولې زیادت راولې او په رزق کی فراخی راولې رزق پدې کی فراخ شی په حکم د غلبې د طبیعت سره طبیعت په غالب شي نو عمل شریر وشي نو هسې ډېرې توبې کوي چې بیا به داسې نه کوم بیا یې مقصد دا دی چې ټینګ نه شي ورته بیا ورنه ماته شي بیا توبه وباسي بیا ورنه ماته شي لیکن که کله دی په ځان باندې یو مال ضروري کړي او ووایي که نه ډېر کله ته بیا دا د اصلاح د نفس خپلې طریقې دي دا د تصوف کتابونه ګورو هغې کښې نو او که دی ووایي که ما بیا داسی کار وکړ نو بیا به مثال په طور باندی زه سل سل روپی به بیا څه کوم صدقه کوم قسم مو کی چی که ما بیا داسی کار وکړ زه به سل روپی څه کوم صدقه نو هلته چی وکی هلته خو سل روپی صدقه په ده باندی راګرینی او بیا خو مقصد هغه له جیب نه باسل دی سره خو پوره زړه ته څه ورځی تاوان ورځی نو دی به بیا اختی سره څه کئی خیال کئی اکه هسی دغسی هغه کئی کنه وبه نو بیا مقصد دا دی چی دونه زیات هغه نه نو دا خپل هغه وي بیا که چا کی سخاوت ماده یی په دی نه منع کیږی نو آدی بیا په نفس بدنی هغه کئ چی که مثال ما بیا داسی وکړ بیا به دری روژی لرم یا به په روژو زور ورکوم که بیا مقصد داده چی مونځونو زور ورکوم بیا به دوره رکعته څه کوم نفل کوم داسی دا دی اصلاح دی نفس خپلی چه دی طریقی دی نو په هغه کی د انفاق هم چه ده ډیر غټ دخل ده دیر چه ده دخل ده شه جی بیا طبیعت په ده باندې غالب شي فیعود له بیا هغه کار ونه وشي فتکون الحکمة فی معالجة هذه النفس نو حکمت په دې کښې چې هغه نفس معالجه سړی په کړي دا ده ان تلزم بذل مال کثیر چې لازم دې کړی شي یعنی دی دې په د خپل نفس لازم کړي بیا بذل د مال کثیر غرامة علی ما فعل طواف ما فعل او دی وایی چی که ما داسی کار وکړو نو ما دا مقصد بیا به زه سل روپۍ خامخا چی کوم ورکوم نو چی یو وار بیا سل روپۍ پری شی بل وار نو مقصد دا دی چی بیا به پته ورته ولګیږی بیا به پلار هغه کار نه وکی لیکون لیکون ذلک بین عینیه دی لپاره چی هغه به بیا ده هر وخت په سترګو کی غړیږی چی ودره دا غوای مه خو که خو هلته خو دی ځان ته دونه هغه تاوان سره مقرر کړی ده بیا به پریشی فیرضعه عما یقصد نو بیا دی چی کوم قصد وکی هغه نه بیا چه کئی دا انفاق منع کئی نو بل غټ حکمت په دی انفاق کی دا هم چه ده پروت ده چی دی سره اصلاح دی نفس راځی ځکه دا کفارات ځکه راغلی دی په دی ګناهونو باندی کفارات چی مثال دی غلام غلام ازاد کړی